سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مدنی دور د غزواتو او سریو سلسله کې صلح حدیبیه داغه نه بعد څه واقعات او سری چې شوي دي د هغه سریو او د هغه واقعاتو مختصر تذکره به نن کوو عمرت القضا نه رستو یو سریا نبی علیہ السلام لیکلی و چې هغه ته سریه دا ابن ابی العوجا سلمی رضی اللہ تعالی عنہ سریه وا بنو سلیم دا یو قبیله وغټه مخالفو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وم کال ذل حجه کې بزکال وم کال په ختمې دوه بنو سلیم طرف ته دا سریولې غلا او دا ابن ابي عوجا رضی الله عنه په امیر ک 50 کسانې ولا ورک چې تاسو دی بنو سلیمو پسې لاړ شي دوی چل تور رسیدل نو رسیدونه مخ کې مخ کې یو جاسوس ایتا خبر ورکړو نه د مخ کې نظر تیار ساتلو صاحب کې صاحب کرام چې ورو رسیدل چې ویلی دل نو دیور له د اسلام دعوت ورک هغه انکار کوي زموږ اسلام ته ضرورت نشته او ناګهانه په صحابه کرامو باندې د غشو او د نيزو گزارونه شروع خوشا قبایل علاقونه ورلنور امدادم دی بنو سلیم لراغه صحابه کرام دا هر طرف نه گیر کړ ډیر زیات صحابه کرام بلکې تقریبا ټول شهیدان شو صرف د امیر سیو پاتش ابن ابي العوجا رضی الله عنه ډیر سخت زخمی شو پزما کرا پریوت ډیر مشکلات سره څه طریقې سره ځان زخمی حالت کې مدینه ته راورس او نبی علیہ الصلات والسلام له اطلاع ورکړه چې دا چلوش مرګری ټول شهیدان شو او زه زخمی حالت کې ځان مې دل تر ورس چونکه دا د دې کال آخري میاش او جهاد سری لدوی تلیو نو دې چې واپس راته او سفر او دې طرف نه سفر نو واپسی چې کول هغه اتم کالو اتم کال د هجره شروع شو او سفر کې دی واپس د بنو سلیم دا داسې قبیله وا چې دا مدینه ته نږدې اوسېده خو دا دوه قبیلې تر اخره پورې مخالفې وې یو بنو سلیم او دویم بنو غطفان غټې قبیلې وې خو ډېر انتهایی مخالف بنو سلیم در اصل مزر مزر غټه قبیله د مزر دا د مکی والاو د نبی علیہ السلام بر پوش کې عادنان تیر شوی دی د اسماعیل علیہ السلام اولاد کې نو دغه ته مزر وای د مکی والا مزرو کې حساب دی لار نیکبرانو مې نو دا د دې بنو مزرو یو شاخ دی بنو سلیم خدا بنو سلیم او بنو غطفان دواړه ډیر سخت مخالف او د نبی علی السلام نیکه د بر هاشم د پلار نیکیو د نبی علیہ السلام که د نبی علیہ السلام پلار عبد الله او د عبد الله سه پلار عبد المطلب او د عبد المطلب پلار هاشم نو د نبی علیہ السلام د پلار نیکه غر نیکه دی دا غمور و عاتقه دام دری بنو سلیم قبیله نه و یعنی د نبی علی السلام دا سی د نیکه ما ماخیل کی او دا دی دا بنو سلیم در اصل نجد او حجاز د دې په منځ کې پرته علاقه ده غټ حجاز داسې مکه مدینه ته وای او نجد بر قبایلی علاقه ده لکه زمونږ چې لاندې په خبر مردان 400 ده مار ثوابه وغیرہ او بر ملکن ده نو نجد داسې قبایلی غریزه علاقه ده دا ریاض وغیرہ هم د نجد کې راځي نو دا د دې نجد او د حجاز منځ کې بیا خور میدانی علاقہ ده شمال طرف ته دی مدینه ده جنوب طرف ته مکه ده مشرق طرف ته تی نجد ده دا ډېر لوی قبیله پرتا و دغه سي بنو غطفان دا ډېر لوی جنگیالي خلکو نو دوی سره جنگ خو داوه چې مخکنا ایت اطلاع شو نو صحابه کرام شهیدان شو دا یو امیر صاحب ته پات شو د ځان په تکلیف مدینه تر ورس د صحابه کرامو اسی د دین پر رسولو کې ډېر لوی قرباني ورکړي یعنی مرګری تلی دی او ټول شهیدان شوی او کس نیم بات پاتې شوی دا سه ډېرې مقابله او شهادتونه ورکړي دا بنو سلیم دوی نبی علیہ السلام چې بدر نه واپس راغې نو هم د بنو سلیم یو شاخو چای تقرقرۃ القدوی قدر وی قدر نبی علیہ السلام دوی پسې هم کسان لیګلیو ځکه چې دی بنو سلیمو او غطفان دی په مکه مدینه باندې د حمله کولو تیاری کړي و نو نبی علیہ السلام داغه سزا ورکولو د پاره لیګلیو دی پسې بیری موعونه یو واقع شوی د چې ډېر ګڼ صحابه کرام پکې شهیدان کړي شوي هغه بیری موعونه والا واقع هم د بنو سلیمه کې شوی نه ګټول مر اکثر جنگونه وسره خندق کې هم چې سونا قبایلو حمله کړې وي عربو مکی والا قوشا نو خندق ته د شمال طرف نه دا بنو سلیم حمله ورو او مشرق طرف نه دا بنو غطفان شمال او مشرق دې طرف نه دی حمله اورو نبی علیہ السلام علی رضی الله عنه هم دی پسې لګلې وو وخت د دې په علاقه کې د کجورو یو نه و دوی ډیره مقدسه غنله عبادت وکاو او هغه کې مچو غبین وغیرہ جوړ کړو نو نبی علیہ السلام ورپسې لګلو دا پریکا ځکه عبادت یې کړ دغه رنګ خو دی بیا وروسته راغلی وفد مدینه ته رالیږلی او اخر کې فتح مکې نه پس بیا عرب چې څومره وخوشه نای پوی شو په دې باندې چې اوس وسره نه کی نو فتح مکې نه بعد وفود براتللو ایمان به راوړو نو دی بیا وروسته وفد راغلی د اسلام قبول کړي او خالد رضی الله تعالی عنہ هم نبی علیہ السلام طائف ته لېګلو التم یو مقدس ونه و د مشرکینو عبادت کوو هغه کې غوزا پیره چې د غوزا پیره اپکه دیره و نبی علی السلام لګلو هغه ونه مواله و هغه پیره مړ کړي و نو دقه ونه هم هم د دې بنو سلیم د یو شاخ بنو شیبان وتوی دای نگرانه کې و نو دا سه د شرک اړیم دوی ساتلې نو دې ډیر سخت مخالف ورستو بیا چې د فتح مکه نه بعد خدا ټول قبایل رالل دا بنو سلیم امرالل خو د نبی علیہ السلام د وفات نه بعد څه بعضې قبایل مرتد شوي وو نو په هغې کې یو حوازین او دویم بنو سلیم دې ارتداد هم اختیار کړه لکه فتنې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه دور کې د نبی علیہ السلام د وفات نه بعد پورته شوه مسلمت الکذاب د نبوت غ داوا او جنگ شوه دارنګ ارتدادو دارنګ مانین زکاتو چې زکات مونږ تاسو لا مرکز لنه ورک د ټولو فتنو خلاف ابوبکر صدیق رضی الله عنه عالم جهاد بلند کړو نو دقه سي د بنو سلیم او حوازن د دې نبی علیہ السلام د وفات نه بعد مرتد شیو ابو بکر صدیق رضی الله عنه بیا پدی چړې کړي وو اخر دا چې بیا نه غلارې تراوست نو دا یو غزوه دا بنو سلیم خلاف چایتا سریه دا ابن ابي العوجا سلمی رضی الله تعالی عنہ ویل کیږي نو دا دا عمره القضا نه بعد یو واقع شوی بل یو سریه دا چاغه تا سریه دا شجاع ابن وهب اسدی وی رضی الله عنه د نبی علیہ السلام لګلو خدا اوس اتم کال شوروش اتم کال د هجرت پر ربیع الاول کې نبی علیہ السلام شجاع ابن وهب اسدی رضی الله عنه لا 24 کسان ورکړل او یو علاقه او یو ځای دی چې سی وته ویل کیږي سی دغه طرف ته ولېګل دا غزینوم سی دی او دا د مدینې نه تقریبا پنځو ورځو فاصله کې و دوی ته دوی چې کلال تتلل نو دروازه به چرته پټو غر سمسو کې وغیرہ کې ځنګل کې او د شپې به سفر کاو چې څو کومونه ویني ځکه نبی علی السلام یې ځان بر سوال دي چې کله حوازن او تور سیدل هوازن علاقه ده قبیله ده نو هلته دوی غفلت حالت کې موندل نو دی په یک د معاملې وکړه صحابه کرام ایو تختې ده ډېر غنیمتونه غړي بيزه داته پاتش ادون غړي بيزه و خان پاتې شو چې مجاهدینو کې فیکس پینزلس پینزلس اوخان ورسید او یو اوخه په سلو غړو باندې برابر کړو بیا یا به غړې ورکول یا به اوخ ورک په دې سفر کې پینزلس ورځې دی بهرو تګ را تګ وغیرہ بیا وروسته دغه خلکو ایمان راوړو نو وفد نبی علی السلام لرو لېګا چې موږ مسلمانان شونو زمونږ شي نه دی واپس کړی شي نو دی ځان سره دا قبیله خزي وینځم راوسته نو نبی علی السلام دی صحابه ته وی نو دی ورته غوینځي خزي واپس کړ خدای صحابي د امیر صاحب چو شجاع رضی الله عنه د یو وینځ الته په پیسو اغشته جهاد کې نه پیسو باندې اغشته ناغا چې کله دا وینځي نور و سره پرې خوستین هم د دغه قبيله و خو په پیسو غشته نه له اختیار ورکا ته د سر پاتې کېږي کزه نه غوینځي نه زه د سر پاتې کېږي دا صحابي بیا جنگ یمامه کې شهید شوه جنگ یمامه مشهور غزوه شوه د روسو بیا تذکرہ راشي دا دا ابو بکر صدیق رضی الله عنه دور کې د مسلمه الکذاب خلاف شوه کې ډېر لوی صحابه شهیدان شوه خو الله رب العزت ولا فتح ور کړو موسی موسیلمه کذاب دجال الله مردار ک د وحشی رزران هو پلاس او وجل شو جهاد کی نو دا قبیله اصل کې دا ځای دا سی علاقہ دا د بصرې نه چې سړی مکی ته راځي نو دا چې غټه لار ده یو ځنګل دی هلته دا واقع نو دا یو سریم شوی وه د دغې عمرة القضا نه بعد بله یو سریه شوی د هغې ته د کعب بن عمیر غفاری رضی الله تعالی عنہ غزوه ویل کی دا یو علاقه وا ذات اطلاح هغه ته نبی علیہ السلام لیګلی او د ربیع الاول اتم هجری کې شوه نبی علیہ السلام دله 15 کسان ورکړل د صحابي لکاب بن عمر او ته اطلاح علاقې تلاړ شي دا مشهور علاقه د وادي قرا دا غینه شاته علاقه ده د شام حدود دي دغلته یو قبیله وا بنو قزعه وته ال تلاړش ډیر لوی تعداد دشمنو د چور سیدل دی خو کسان کم دعوت ولا ورک ای قبول نه کو یک دم دین د غشو گزارونه شروع کړل ډیر سخت جنگ وشو دلته ټول صحابه شهیدان شو ځکه 15 کسان امیر چې کومو هغه صحابي کعب رضی الله عنه کعب بن عمر ډیر شدید زخمی شو د دشمن خل خو د خلکو خیال دا جوړې ده مونږ اوج بیا غ په ډیر تکلیف دی زخم حالت کې ځان سره طریقې سره مدینه ته راورساو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام له اطلاع ورکړه چې دا چل را سره شو نبی علیہ السلام غوسه شو خپش او بیا یو لخر تیار ک چې ورپسې غټ لخرولي خو نبی علیہ السلام له اطلاع رااله چې دوی د هغه زینا هغه علاقې نه تری دی بلخ ازه پرېخه ده نو نبی علیہ السلام بیا دا اراده پرېخ په دې اتم کال کې د دې سریون علاوه یو واقعیا دام شوه د نبی علی السلام منبر دا په دغه اتم کال کې تیار شي مخکې منبر نو محرابو منبر نو محراب یعنی د مونږ طرف معلومو خو لیکن منبر نو نو یو زنانه وا د انصارو عائشه نوم عائشه انصاریه رضی الله عنها ای نبی علیہ السلام ته یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دغه سی په ولاړه باندې بیان خطبه کې نو زما یو غلام دی ترکان دی الله ترکانی ورسی نو دا سينو کوم چې هغه ته ویم چې تعالی یو ممبر جوړ کی نبی علیہ السلام یې جوړ دی کی کنه دې زنانه نه خبره چرته را شوی ده سو وخت تیر شو نبی علیہ السلام ولې د سنگ چلې ترورې یا خورې غ ممبر به کله راځي یا رسول الله ما نو خیرو اورګه زو تویم نو بیا هغه د دې غلام هغه ورلا درومو رومي غلام هغه ورلا ممبر تیار کا او درې پاټ کواله او درې هغه والا او پوړو والا دا درې پاټ کواله او درې پوړو والا دا هغه وخت نه دی بس نبی علیہ الصلوۃ والسلام به د ټولو د پاسه پاغه اوچت کما هغه کنه پاټ کې یا پوړای او پاغه بکیناست صحابه کرام بیا ورستو دا سوکړه چې او بکر صدیق رضی الله عنه راغنو په دویم کیناست عمر رضی الله عنه لاندې په دریم کې ناست ادبن عثمان رضی الله عنه چوکتل چې الکو زا خو به امت لاندې رواني بیا به تخانی ته کوزيږي که څنګه چل وای ناغه حد خو ناغه په دې دویم کې ناست نو بس په دویم برقرار شو اوس په دویم خلک کینی کا ادبن غاول پری دی په دې دویم کینی نو دغه منبر نبی علیہ السلام لا د یو زنانا غلام جوړ هچې کله جمعه تراوړو کې خو نو نبی علیہ السلام باغی باندې تقریر او خطبه وې ا کجوره کم تنه چوا نو دغه دوران کې هغه جړه شروع او ایدا سه جړل ک ماشوم چې جړیو سلګي وای دا معجزه و د نبی علیہ السلام نبی علیہ السلام منبر نه راکوشو او هغه کجوري تنه راغی او دا سي ځان ته لکه سړی چې غېګ راتاو کی ځان ته نږدې نو پاغي طریقې سره هغه تنا غلیش دا د نبی علیہ السلام د محبت او مینې د وجه چې ګوره ماته به ډډواله اوس داغه اعزاز نه زه محروم شو نو بهرحال په دې طریقه غا کجوري تنغل شو دا منبر به او ډیره زمانہ او د نبی علی السلام نه بعدم بیا چې کله د مسجد کې توسیع کېده دا توسیګانی چې شوی دي نو دا یو د عمر زلان هو په دور کې شوی د خواغه لګه توسیو د عثمان رضی الله عنه په دور کې مسجد کې ډېر لوی وسیع توسیع شوه هر څه بدل شو د مسجد نبوي نو بیا دا منبر ابی ابن کعب رضی الله عنه ډېر لوی د قران قاری او قران لوی عالم او لوی شان او صحابه کرامو کې نبی علیہ السلام وی چې قران یې زده کوي نو یو سلور عالمان قاریان خولیو نه یو پکې ابی رضی الله تعالی عنہ دا ابی رضی الله تعالی عنہ دغه منبر کور ته وړو خو دا ډیر چې دنو داسې بوسیده شوو ځکه لرګي باندې زمانه تیر شي نو بیا داسې وینه مینه او خوریا هغه پودر ته روان شي وړغون دغه سي وړي کړو نو اخر بیا زمکه کې دفن کاغه دغه منبر نو دا یو واقعم شوی و د منبر تیاری نبی علی السلام لدام اتم کال د هجرت کې شوی دا محرم میاش محرم الحرام بل واقع دلته د نبی علی السلام لور زینب رضی الله عنها وفات دام په دې اتم کال کې شوه دا سفر کې شوه زینب رضی الله تعالی عنها د نبی علی السلام مشر لور وا ابو العاص رضی الله عنه تواده وو د ابو العاص واقعات مخکې بیان شیو چې هغه بدر کې نیول شوی او قیدیانو کې راغلو بیا نبی علی السلام پرې خو خو شرط دا لګول او چې تابه پرېدم خو زما لور و مال را لېږي ځکه دا مکه کې وخت نو دا ډیر په تکلیف بیا مکې نه مدینه ته را رسیدلی وو نبی علی السلام با ابو العاص نه خوشاله ځکه چې دا به وی چې د ما سره کوم وعده کړي او ناغه پوره کړ ما له لور راو لګل بیا روس ابو العاص ایمان امر رضی الله عنه خو زینب رضی الله عنها د نبی علی السلام مشر لور و دا مدینه کې وفات شو دا ولنې لور وفات شوه د نبی علی السلام او بیا زنانو د غسل ورکړو چې پکې مشهوره مشرخزه ده ام عتیه رضی الله تعالی ای ولا غسل ورکړو نور خزو سره چل بو ته نبی علی السلام خو ده کنه چې څنګه به غسل ورکوي پر دینه خوا ولاړ ولې د بیرې پانې ورکړې وې د اوبو کې وخټ کوي آخر کافورو لګوي کفنونه وته کټ کړل وته دا داسې واغوندې وته دا داسې نو دا یو واقعیا په اتمه هجره کې شوی بل یو غزوه سریه د دې اتم کال آیت سریه د ذات السلاسل وای دا یو سریه شوه دا جماد ثانی کې شوه د اتم کال اتم هجره دا غزوه پدې کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام به تور امیر عمر ابن العاص رضی الله تعالی عنہ لګلو عمر ابن العاص د دراصل د مسلمانانو خلاف حبشه ته تلو واقع مو مخ کې ویلو خپل ته الله رب العزت ایمان نصیب نو د حبشه نه ډایرک بیا تللی مدینه ته نو سموده پورې د مدینه کې وو خدا خو ډیر خوخيار لوی جرنیل سفیر سیاستدان خوخيار سره نو اول ځل نبی علی السلام دتا د دا یو جهاد کمانډ کور کړی دی نو هغه ذات السلاسل د امیر د امیر او د چې مدینه نه لېګ دا ذات السلاسل دا یو ځای دی التا دوبو چشمه ده هغه چشمه ته سلسل ویل کېده نو دغه علاقې ته بیا ذات السلاسل ویل کېده چونکی دغه ځای کې دا جهاد شوه دی نو دغه سریه ته ذات السلاسل وی دا وادي قرا ورته وای دا غینا شاته علاقه ده او مدینه نه ورته لس ورځې فاصله ده هغه زمانه په عادل یا دوخانو سفر وای لس ورځو کې بسړې رسید د امیر کو او سبب داو چې دغلته یو قبیله وا خزاعه او وی اراده کړي او په مدینه باندې د حمله کولو نبی علی السلام ته چې پته ولګي نبی علی السلام ورپسې دی ورولې چای راځي راځي چې موږ مخې لور شو دغه نبی علی السلام د مدینه د دفاع حواله سره ډیر حساس چې لږ به معلومات راته چې څوک د مدینه خلاف سم منسوبه جوړي د اسلامی ریاست د مسلمانانو خلاف نو چای راځي نو مخکې نه ور پسې کسانو لې نبی علی السلام دلا درې سو کسان ورکړل چې پای کې مهاجرم او انصارم او ته وی زه لاړ شي داغه خزاعه قبیله خلاف او ورله دو جنډې ورکړې یو تور جنډه او یو سپینه جنډه ځان ځان له دو جنډې وي امر ابن عاصر ځنان هوای چې کله ز امیر کړم او اول ځلې امیر کړم حالانکه زه خو نو مسلمم یعنی مان زاړه زاړه صحابه کرام موجودو نو زه ذهن کې مې دوه مای چې جوړې زدي نبی علی السلام دا د ټولو نه زیات خوخم زکه ز په زړو صحابه کرامو مشرانو باندې امیر مقرر کړ نو چې کله زتلم جهاد روانې دم نبی علیہ السلام لرالم وته یا رسول الله یو تاسو نه کوم وېسه وی من احب الناس الیکا په دې خلکو کې ټول نه زیات سو خوخ دی ایمه جوړې وای بچی ته ایمه ته چې عائشه رضی الله عنها ایمه نه سړو کې وی پلاره وی بیا وی عمر ما بیا وی عثمان وی ما بیا علی بیا یو سونونه واغشل غلی شو ما سره چرته اخر ته میونه لګي ورو بچ نو دا تپوس مې په دغه موقع باندې کړو بیا دوی روان شو دوی سره دیر شو پورې اسونم خو نبی علی السلام امر بالعاص رضی الله عنه ته ویلو چې تاسو زینو پلار کې س قبیله راځي یو بلی قبیله وا بل عذرا وا بل بلقینو د دوی نه هم تعاون والے خلک ځکه د عمر ابن العاص رضی الله عنه مور د دې بلی قبیله و نو عربو کې دا کارو چې په خپل وخکړه کو درېدل نو دینم تاون وار دیو مونږ روان شو مونږ به دروازه پټو او د شپې به مسل کاو چې پتهونه لګي جاسوسان اطلاع نه رسي هغه خزاعه علاقې ته چې نږدې شو نو یو بل قبیله د جزام قبیله الته یو چشمه واغې ته ورسیدو چې هغه ته سلاسل وای وې ډیره سخته د یخنه شپې ورځې موسمو د شپې ورسیدو د مرګرو یخنی شوی و نو یې ایراده وکړه چې اور بلو ګرم شوور امیر سه امام رحم الله عاص رضوان هم من کړه سکه اور لګاوه چور لګاوه رانا ماشي مو خو ښکارو بیا ښکارو دشمن اور نه من کړه بیا دوی امر بن العاص شي دشمن ولید چې دشمن خو ډیر زیات ته مقابله ډیره سخته ده نو هغه زر تر زر یو صحابي رافع جوهنی رضی الله عنه مدینه ته راولې چې نبی علیہ السلام ته چې مونږ ته امداد رولېږي د 200 کسانو باندې مقابله نکي نو نبی علیہ السلام 300 کسان نور راولېږل او داغه امیر مشر ابو عبیدۃ الجراح رضی الله عنه او پکې ابوبکر عمر هم سره راولېږل رضی الله عنهما دغه جهاد ورته وی چې لاړ شه خو ور اختلاف بخپلو کې نه کوي ابو بیت الجراح زلان چرو رسي د مانزه ټیمو نو ابو عبیده رضی الله عنه مخکې کېده خو مشر صحابیو زوړ لوی مقام او لوی قربانې او اشرب مبشرو کې ده د امر العاص نه مرتبه په دې اعتبار اوچته او دا نوې نوې مسلمان نو د مانځه ټیمو نه ابو عبیده مخکې کېده نو امر املا سوته نه زما مخکې کېږم زه امیرم امیر خو زه مقرن شوم ته خماله تعاون لره لګره امارت خوستانه ده ابو عبیده ورته وی ټیک ده کته زما خبره نه مانی نو زستانه فرمانی نه کو ځکه ما د نبی علی السلام اختلاف باندې کوي نو مخکې شو بس جمع امر ملاس ورک صحابه کرامو کې تابعداري ډیره ګینه حقیقت دا دی چې مشر خو سوګ دی ابو عبیده دی لوی مجاهد دی زوړ غزواتو کې پاتې شوی خو ابو بکر عمر رضی الله عنهما پکې دی لوی خلک دی خو جهاد او دارنګ دعوت او داسې اجتماعي کارونو کې اتحاد ډیر لوی بنیادی شي بس یې صحیح اختلاف جوړیږي نو مستمخ کې بیا یخنی وا شپې داسې یو واقع وشو چې عمر ابن عاص رضی الله عنه باندې اتفاقی د شپې احتلام راغی غسل واجب شو وبې یخی دی موسم انتهایی یخ دی پریشان اوس بسکو بزدا سه وکړه چې غسل نشو کوله بس استنجا می استنجا وکړاو تیمم یو مانځه ته مخکې کېدل صحابه کرام اریان شو چې لکه ته خو جنابت کې او تیمم دی مونږ ته جمع راکې د خو جمع ورکو نه بهرحال صحابه کرامو طبیعت خونو خو اختلاف جوړېده نو چاهته نه چاهته بس ورپسې ودرېدل هغه وخت کې خصو نه وي بیا چې دی مدینه ته واپس شونو دی نبی علی السلام ته شکایت وکړ چې ور امر بالعاص تیمم والے مونږ ته جمع راکړې و نبی علیہ السلام ته دا دی ولې وکړل یا رسول الله ما د قران دا آیات یادو چې ولا تقتلوا انفسکم ځان مو وجنه بخپلا نو ما که غسل کړو په دې یخو بو باندې نو زه خو مړ کېدم ما زګه ته مو نبی علیہ السلام دی وجنه وی یا بس غل شوی سیدا مثلا دا, دا چې سړی داسې حالتي چې یخي وب انتهایی یخنی او دس یا غسل په دې یخو باندې کول د د شدید بیماری جوړیږي یا هلاکت ته د نږدې کینو په دې صورت کې بیا به تیمم وای او څه اسباب ني د ګرمولو وغیرہ نو دا سی واقعا شوی بهر حال دغه غزوه وشوو الله رب العزت دوی لا بره ورک دا عمر ابن العاص رضی الله عنه د اصل کې هم په اتم کال باندې مسلمان شوی دی په دې اتم کال نبی علی السلام سره لږ وخت بعد بیا امیر کا ویلې او دغه وخت کې وی د عمر تقریبا داسې 50 کاله قریب لګ بګ وزکه چې 90 سال عمر کې بیا د وفات شوه او ډیر لوی مشهور صحابي دی بیا صحابو کې مر ملاس ځکه د فاتح مصر دی مصر د فلسفه د شام په توهاتو کې د ډېر لوی سوا نبی علی السلام عمان تم دی لګلو د عمان حکمرانو تو داغي حکمرانانو د د پلاس باندې اسلام راوړ دکې دا کمالو چې ډېر خ خطیبو بیان ډېر خ کو معاصر مدبرو، سیاستدانو، سپه سالارو، سفارت کو د مکې دور کې دی سفیر دی نجاشی دربار له خو مکې والا لېږلی به تور سفیر نو په سفارت او سیاست او په دې ټولو شینو ډېر پوهه دیو جنا د بارکه ویل کېږي چې دا من دوحات العرب د عربو ذهین ذهنونو کې دا یو ذهین ذهن دی امر ابن العاص ډېر لوی سړی زوی دی عبد الله ابن امر ابن العاص نام صحابي دی عبد الله رضی الله بیا په صحابه کې په عبادت کې ډېر مشهور وو ځکه وې د شپې په ټوله شپه عبادت ته وراړو د ورځې به روزنی ولا نفلیه نبی علیہ السلام بیا راغوسه وته دا سمکه ولا کم ځکه ستا باندې ستا د ځان د خزي د ملما د ټولو حقوق نو بهر حال دا سریه تقریبا او واقعیا دغه چې دا د عمره القزانه بعد شوی دی دینه بعد یو غټه غزوه او سریه شوی ده چاغه تا غزوه موتا وای چې هغه درې صحابه مسلسل پکې شهیدان شوي او دا غینه پس بیا فتح مکه وا نو ان شاء الله را روان زل بابا